د هر قسمه اسلامي کیسټو د پارا زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدار سوره صاد شروع د انبیاء کرامو واقعات شروع د ایوب علی السلام د واقعې نه پس الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما بندگان ابراهیم او اسحاق او یعقوب علیهم السلام هم یاد کړي وذکر او یاد کئ سشه صبر برداشت د چا په ان د پیغمبرانو په هغه مصیبتونو باندې چې دیو ته الله په لار کې رسیدلیو د کوم پیغمبرانو په ژوند کې چې تاسو د پاره اسوه حسنه ده خنمونه ده نو یاد کړئ بندگان زما ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام اولی الایدی چاغه طاقت والو قوت والو نو قوت د ایمان مرسرو او قوت د عمل مرسرو والابصار او دیدور خلقو بصیرت والا خلقو ان اخلصناهم یقینا من خالص کړیو دیو یعنی غره کړیو مونږ دیو پس شی باندې بخالصتن د غوره کړی شوو خلکو نه، د منتخب شوو خلکو نه، الاخیار، چې هغه نیک خلک وو، واذکر او یاد کړه اسماعیل، اسماعیل علیه السلام، یسع او ذوالکفل وکل من الاخ وکل من الاخیار، دا یسع د الیاس علیه السلام جانشین دی، او ذوالکفل هم وکل من الاخیار او دا ټول پیغمبران د نیک خلکو نو هاذا دا چې لوستې کیږي په تاسو باندې ذکر دا ذکر دی یعنی بهترین نصیحت دی وان وان للمتقین او یقینا د پاره د متقیانو له حسن مآب خزه د رجوع د خټه کانه ده هغه سری جنت ته همیشه والی دی مفتحت لهم الابواب چې کولاو کړی شی به د دیو د پاره داغه دروازې متکئین تکیا به لګولی لګولی دیو پیها پاره کې یدعون فیها راغواړي به دیو په دې کې بفاکهتن کثیرتن قسمه قسم میوه و شراب او د سکلو سيزونه وعندهم قاصرات الطرف او د دیو سره به ښکته کتونکو والا یعنی حوری بی اطراب چې هم عمر بی هاذا یعنی مؤمنانو ته وایا هاذا ما توعدون دا هغه څه چې تاسو سره وعده کیږي یوم الحساب په ورځ د حساب کې نه په ورځ د قیامت کې ان هاذا لرزقنا یقینا دا زمونږ رزق دی ماله من نفاد نشتره د دې لپاره ختمېدل انقطاع بنئ هاذا حمیم انتهایی ګرمې اوبه دي وغساق او وینې زوی دي ناو دی واخر من شکله او نور من شکله په شان د دې ازواج یعنی د دې حمیم او د غساق په شان نور عذابونه دي هاذا فوج دا به د جهنم دربان هغه خلکو ته وایي کم چې مخکې جهنم ته تلیو په دې پس روسته نور را رواني نو هغوی ته به وایي هذا فوج دا یو جماعت دی یو ډله ده او دا به هغه خلکو ته ویل شي کم چې قائدین دي نو دا قیادت کوونکي خلک د گمراهۍ لیډران به جهنم ته مخ کې رسول شوي او دا نور د دیو قومونه او د دیو ګروپونه به ورپسې نو کله چې دا جماعتونه راورسي نو دی لیډرانو ته به دا دربان د جهنم اوایي هذا فوج مقتحم معکم دا فوج دی یعنی جماعت دی ټوله دی مقتحم چې دا داخليږي به معکم ستاسو سره یعنی ستاسو خال را روان دي نو دا قائدین لیډران به وي لا مرحبا بهم په دیو ته هیڅ خوش آمدید نشته دی زموږ د طرفه یعنې موږ د دوی هیڅ استقبال نه کوو انهم سوال النار یقینا دیو ننوتونکي دي اور ته قالو نو دا ماتحت خلق چې په دنیا کې پاتې شوي دي دوی به ووایي بل انتم لا مرحبا بكم بلکې تاسو ته هیڅ خوش آمدید نشته دی انتم قدمتموه لنا ام تاسو را مخکې کړو مونږ ته دا کوپر او دا سرکشي فبئس القرار نو ډیر ناکاره زید قرار دی دا جهنم قالو او دیو به وای ربنا ای زمونږ رب من قدم لنا هذا چا چې شروع کړو دا زمونږ د پاره یعنی د دې عذاب مستحق چې مونږ چا ګرځول یو د دې ابتدا چې راته چای خو دی و دا لیډری چې چا کړی و فزده عذابا نو زیات کدیول را عذاب فی النار ضعفا دچن فی النار په اور کې وقالو او دا مشران لیډران دا چې قوم ټول په گمراهی روان کړو د دیندارو نه قوم دا اړولو کوشش کړو او سرکشی طرف ته بوتلو دیندار خلک او د الله په بندگانو باندې الزامات لګولیو او هغه بدنام کړیو او بدی دیو ته نیکنام وا نیکی ورته بدنام وا نو نیکانو خلکو ته اشرار ویل شریان دی او چې کم اصلي شریانو ناغوی ته به د امن داویدار او د امن عالم بردار وي نو دا د دنیا شریان به ټول دیو بیا ګوري نو نه به ویني په جهنم کې دیو یو خپل خوا ګوري کنه نو یا مونږ چې وته شریان وین هغه خو نشته که تاسو ته یادی د افغانستان جهاد چې کله شروع د روسیانو سره نو روسی پوځ دل شوو چې دا ټول اشرار دي او دا ورته څه خودلو لکه هغه دا وی چې ګنده د روس با عزت نوم دی نو چرته روسیان به ونی وې شو نو هغه به چې مجاهدینو مشر ته کوم خبره کوله دم الته چې اشرار سب لکه ما د سیس ورانه نه وکړي اتخذناهم سخريا اي مونږ پاغوي پر ټوکی کړي وي یعنی ولی نه نو مونږه خلک چې مونږه نیولی واغوي په ټوکو مونږ پر خنداګانې کول نن خو مونږه نه نو ام زاغت عنهم الابصار یاد دیونه نظرونه زمونږه کاږي شوې دي مونږ تخکاری نه او کنه شته نه ان هغه خلک چې مونږ یا خدا بل معنا دام ده دیو بداوي چې پر دنیا کې مونږ په لوپوري واقع لکه خندا کړي او حق خدا سي نه وو لکه چې خبره بل شان ده ان ذالک لحق تخاصم اهل النار یقینا دا چې بیان شو دا حق دی سشه تخاصم اهل النار د اور والو په خپل مینس کې دا جګړه نشتره ما د پاره څه علم من علم ما كان لي من علم بالملأ الاعلى ما ته هیڅ علم نشته ملأ اعلى یعنی د پرشتو اذ يختصمون کله چې هغه په خپل مینس کې بحث کوو دا چې کومې خبرې شوې دي نو ما ته که وحي نه کېده نو ما ته هیڅ پته نه وه دا ما ته وحي شوې ده چې د آدم علی السلام په باره کې هغه د یو بل سره خبرې کولې د دې خبرو ماته څه پته وه دا خو وحي وشوه ان یوحا الیا وحي نه کیږي ماته مگر الا انما انا نذير مبين مگر د دې چې زه يرون کې ښکارایم یاد کاغه وخت چې ویل ورځ تا پرشتو ته زه پیدا کوم کې یو بشر د خټې نه فاذا سويته نو کله چې زه برابر کوم او پکو هم پاږي کې د خپل روح نه نو پرې وځي هغه ته سجده کوون کې نو سجده وکړو پرشتو سجده وکړه پرشتو کلهم اجمعون ټول په یو ځای الا ابلیس مگر ابلیس ونکړ تکبر او کو و د کافرانو نه قال اول ورته الله پاک اے ابلیس سشي من کړی ته چې تاسو سجده و نکړه هغه چاته چې ما پیدا کړو په خپل لاس باندې استکبرت ایت تکبر کو ځان دی اوچت وګڼو ام كنت من العالین یا ته یی د متکبرین نه د اوچت خلقونه قال انا خير منه ناغوي او زه د دنه خیمه خلقتني من نار تازه پیدا کړم د اور نو دې پیدا کړې د خټینه قال نو ول الله پاک فخرج نوزت من هذا دې جنت نه فإنك رجيم نو تییر ټل شوی و ان عليك لعنتي ويقينا پتا باندې دې زما لعنت تر ورځ د قیامت پورې دوی اے رب ما ته مهلت راک تر ورځې د دوباره را ژوند کېدو پورې الله ورته وی یقینا تا ته مهلت درکړې شو تر یو وخت معلومه پورې چې هغه وړمبنۍ شپېلۍ ده، دې خبیث دا غوښتل چې د دویمې شپېلۍ پورې ما ته مهلت راکړی شي، نو زه به د مرګ نه بچ شم. الله ورته وي، نه، مهلت دی درته، خو تر یو وخت معلوم پورې چې هغه ړومبنۍ شپېلۍ ده، چې ټول خلک مړه کېږي، ته به هم مړ کېږې. ده ووې، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، وي زما دې ستا په عزت قسم وي، لاملج لاملأن جهنم چې زب ضرور دکم جهنم من کستانه ومن من تبعك منهم اجمعين او دا هغه چانه چې ستا تابعداري کړي د دیونه اجمعين ټول قل ورته وای ما اسالکم علیه من اجر زستا سن نه غواړم په دې دعوت باندې په تبلیغ د رسالت باندې هیڅ مزدوري و ما انا من من المتکلفین او زه د بناوټي خلکو نه نه یم ديهم اجرهم او ورکې دیو ته بدله د دیو به احسن الذي كانوا يعملون پاغه خو خو اعمال مطابق کوم چې دیو کول اليس الله بكاف عبده آیا نه دی الله کافی د خپل بنده لپاره او یخوفونک بالذین من دونه او دیو یریتا د هغه کسان نه چې الله نه سوا دي او څوک چې گمراه کې هغه لر الله نه په داغه د پاره څوک هدایت مندون ورکون کې او هغه څوک چې هدایت ورته الله او کی نشته داغه لپاره څوک گمراه کون کې الیس الله بعزیز ای نه دی الله زبردست زنتقام او بدل غستو ور د خپل دشمنانو نه او کچر تر دل دیونه تپوسو کې چې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه نو خامخ وای به چې الله پیدا کړی دی ورته وای آیات تاسو لیدلی دی هغه چې تاسو را بلې د الله نه سیوا کچرته اراده وکړي الله په ما باندې د تکلیف آیا دیو دی دا بوتان کاشفات ذره لری کون کې داغه د دې تکلیف او ارادنی برحمت او کچرتاغه او غواړي ماته او رحمت را رسول آیا دا بوتان ټول دی دا ستاسو شریکان چې دا رحمت د الله زمانه بن کی قل ورته وای حسبی الله کافر زماره پر الله علیه یتوکل المتوکلون هم پاغه باندې ډاډه اوسي کې ډاډه اوسي دونکي قل ورته وای یا قوم اعملوا علی مکانتکم ای زما قوم عمل کوي په خپل طریقه باندې زم عمل کوونکې په خپل طریقه نو زرد چې تاسو به پوه شئ هغه څوک ان چې څوک دغه کس شراب شیغت عذاب او به شرمي ويحل عليه عذاب مقيم نازل بشي بدباني د همیشوالي عذاب ان انزلنا عليك الكتاب یقینا نازل کړی دی موږ په تا باندې کتاب د پاره د خلکو په حق باندې نو هغه چا چې هدایت واغستو نو د خپل ځان د پاره او څوک چې گمراه شو فانما يدل عليها نو وبال د په پد باندې وما انت عليهم بوکیل الله يتوفى الانفس حين موتها الله پاک وفات کوي نفسونه یعنی اخلی قبض کوي روحونه حين موتها په وخت د مرګ داغه نفسونو کې یعنی چې کله د مرګ وخت راشي نو قبض کوي ولتی واغه نفس لم تموت چې لا مړ شوی نه دی نو فی منامها په خوب کې روحونه قبض کی دا نیم روح قبض شي کنه د د احساس او شعور ټول ختم